بېشکه چې دوزخ یو څارنځای دی د سرکښانو د استوګنې ځای چې تر ډیرو مودو به پکې پاتې کېدونکي وي نه به یخوالی پکې وڅکي او نه څښاک پرته له خوټېدلو اوبو او زوو سمه برابره بدله نبوي لومړی عادل پاچا ته دوهم هغه ځوان ته چې د الله عزوجل په عبادت کې رالوی سوی وي دریم هغه سړی ته چې زړه یې له مسجد سره تړلی وي څلورم دوو هغو کسانو ته چې د الله جل جلاله لپاره یو له بل سره مینه کوي پر همدې یو ځای کیږي او پر همدې سره جلا کیږي پنځم، هغه سړي ته چې یوه ښکلې او ښایسته مېرمن د بدکارۍ غوښتنه ترې وکړي او دی ووایي، زه له الله جل جلاله څخه وېرېږم. شپږم، هغه سړي ته چې خیرات داسې پټ ورکړي چې چپ لاس یې د ښي لاس په ورکړه خبر نه شي. او اووم، هغه تن چې الله جل جلاله په تنهایۍ کې یاد کړي او له سترګو یې اوښکې وبهېږي. د دې حدیث روایت سهارنۍ خپرونې ته مو زه سمې ملي اثر کلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو په پلخمري کې درې ټانګونه ویجاړ څوارلس تنه عسکر ووژل شول د هلمند ولایت په ګرمسیر کې پوسته فتحه اته مزدور سنګریان قتل ګڼ مهمات یې ولجه شول په پکتیکا ولایت کې وحشي دښمن د چپې په مهال اتلس کلیوال بندیان کړل د لوګر ولایت په څرخ کې دوه ټنګونه ویجاړ پنځه تن عسکر ووژل شول د فراه ولایت په خاکي سپید کې د دښمن الوتکو د خلکو کورونه بمبار کړي شمډی د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمډی د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي اوس هم بشپړ خبرونه له بغلان ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي پرون سهار مهال د یاد ولایت پلي خمري ولسوالۍ اړوند د ډنډ شهاب الدین په خالازۍ سیمه کې ګوډاګي دښمن د مجاهدینو په مرکزونو بریدونه پیل کړل خو سمدستي د مجاهدینو له ځپونکي غبرګون سره مخ شو او سختې نښتې رامنځته شوې د معلومات له مخې جګړه لا هم روانه ده او په لړ کې د دښمن درې ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ شول. دغه راز شپږ تنه مزدور عسکر ووژل شول او اته تنه نور ټپیان دي. په خبر کې ویل شوي پرون ورځ هم په یاده سیمه کې د دښمن درې بریدونه په شا وتمبول شول او هر ځل یې له مجاهدینو سره په نښتو کې درانه تلفات ولیدل دا په داسې حال کې ده چې مزدور دښمن څو ورځې وړاندې په یاده سیمه کې د مجاهدینو په خلاف عملیات پیل کړل خو تر دې دمه یې یو قدم پرمختګ هم نه دی کړی یوازې یې په سیمه کې وحشتونه ترسره کړي او بې دفاع ملکیانو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند چغک کلا په سیمه کې بیګا شپه دولس بجې د سنګوري اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې په پا پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت اته تنه سنګوریان ځای پر ځای قتل او پنځه تنه نور یې ژوبل شول په پوسته کې یو موټرسایکل ویجاړ شوی همداراز یو ثقیل یو کارمولی ټوپک یو چریکي هوان یو راکټ څلور کلاشینکوپونه ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د یاد ولایت د ګریشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د پوپلزو په سیمه کې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک بېګا ماخستن اته بجې د مزدور عسکرو په شوبله د خښکلای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله شوب له ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکر مړه او ژوبل شول همداراز په هغو نور عسکرو چې سیمې ته د کومک په موخه را روان وو د یوه تکتیکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې درې تنه عسکر ووژل شول له یاد ولایت نه یو بل خبر وایي چې د مرجې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه پرون مازیګر دوه تنه مزدور پولیس د دراسکو په مټ وویشتل شول چې یوې ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو بلخوا د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ اړوند د قلنو او معلم کلا سیمو کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شویو ماینونو په مټ چاودنې ترسره کړې د معلومات له مخې په یادو چاودنو کې یو ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ پنځه تن عسکر ووژل شول دغه راز پرون سهار شاوخوا نه بجې د یادې ولسوالۍ مربوط خرمندکو سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانک د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې ټانګ ویجاړ دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ اړوند د یکڅا په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور دښمن په عملیاتي قوه د خښ کړای شویو ماینونو په مټ چاودنې ترسره شوې چې له امله یې دوه ټانګونه ویجاړ درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او څلور تنه نور ژوبل شول د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د خواجه ملک په سیمه کې پرون سهار لس بجې د قومندان عبدالرازق د پوستې په مزدورو پولیسو د ویشتونکي ماین په مټ داسې مهال چاودنه ترسره شوه چې خپل قومندان هم ورسره د تلاشۍ لپاره ولاړو د چاودنې له امله څلور تنه مزدور پولیس ووژل شول خو خپله د قومندان عبدالرازق په اړه تر دې دمه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي او تېره شپه شاوخوا یوه بجه د پکتیکا ولایت نکې ولسوالۍ اړوند تورخیلو سیمه کې امریکایي اشغالګرو د داخلي غلام عسکرو په ملتیا د ملکي خلکو په کورونو وحشیانه چاپې ووهلې د خبر په اساس ګډ وحشي دښمن د چاپې په جریان کې د کورونو دروازې ماتې کړي خلک یې وهلي کورونه یې تلاشي کړي د خلکو څلور ارادې شخصي موټر یې وسوځول او په پای کې اتلس تنه بې دفاع کلیوال له ځان سره د بندیانو په توګه یوړل. د بلخ ولایت چاهي ولسوالۍ اړوند سیمه کې اربکیان د مجاهدینو د بریدونو له ویرې له یوې مهمې پوستې او دوو غټو کلیو څخه وتښتېدل. خبروایي اربکیان په یاده پوسته او نوموړي سیمو کې د مجاهدینو تر کلکې محاصرې او بریدونو لاندې وو چې بالاخره نن په تېښته ولاړل. د یادو سیمو په نیولو سره د مجاهدینو د فعالیت ساحه ډېره پراخه شوه. د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ اړوند د شینغزیانو په سیمه کې پرون سهار لس بجې فراه ته پر غځېدلي سړک مزدور دښمن له خپل یوې پوستې د مجاهدین د بریدونو له ډاره تښتېدلی د یاد ولایت د خاک سپید ولسوالۍ اړوند د حاجي آباد په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور دښمن الوتکو د باریداد او تورجان کورونه بمبار کړي چې له امله یې کورونه تخریب او درانه زیانونه وراوښتي د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ اړوند د کراباغو په سیمه کې پرون سهار اته بجې د مزدور دښمن په پلي ګزمه د خښکړای شوي مین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه چې له امله یې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول همداراز د یادې ولسوالۍ بازار ته څیرمه د مسازو پوستې ته په روان اکمالاتي کاروان وسلوال برید ترسره شوی چې تر یوه ساعته یې دوام وکړ په برید کې دښمن ته د وراوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي د کابل ولایت په سربي ولسوالۍ اړوند سرچینو سیمه کې د شریرو اربکیانو د قومندان خیبر د سپرلۍ په موټر د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي مین په مټ قوي چاودنه ترسره کړه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې موټر ویجاړ او نوموړی قومندان سخت ژوبل شوی د خبرونو پای